سلام سلاسل امام ابو داود رحمت الله علی نه مسانی ذکر کړه د نه صحابه او دا مکمل د وضو ټول مسائل پاره کې ذکر شو بیا هم امام ابو داود رحمت الله علی وضو متعلق درې باب نقائب کړو امام ترمذی رحمت الله علیه د دې مباحث نه بعد بیا پنځه بابونه قائم کړو الوضو ثلاثا ثلاثا یعنی غسل د اعضاء درې درې ځله دا یو باب او دا حصول د سنت لپاره بشي او غسل د اعضاء مرتين دیم باب او غسل د اعضاء مره واحده خو غسل اصابت نه د تیلو پشان غوړول نه غسل چې کم از کم تقاصر راشي پنځو بابونو کړو امام ابو داود رحمت الله علیه نقاط د دریو اول کې ثلاثن ثلاثن ادا ټول بهتر طریقه غسل د دری اندامونو ثلاثن اما سرات مره واحده دا سنت دی د پاره د اصول د سنتو وبي قال حدثنا مسدد دا شرک شو د امام ابو داود رحمت الله علیه لیک توجه کوي حدثنا ابو عوانه شیخ شیخ عن موسی بن ابي عائشه دا نسب شو عمر بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى پر نسب دا شو دا سند په کتابونو کې براشي نو اختصارا دا توجه عمر بن شعيب عن ابي عن جدي ولا روایت عمر بن شیخ عن ابي عن جد ابي جدي ولا روایت دا چې سند معتبر دی که معتبر نه دی نو د محدثینو درې رائے عند الباز دا وجد نه دی هغه وجه ده چې دا ابيه والا زمير کو عمر تراجر اتفاقا لیکن جدي زمير چا تراجر دو قول کې دي یا جدي زمير راجر عمر تا یا جدي زمير راجر شعيب تا عمر نقل کوي د خپل د د عمر پلار څوک دی شعیب او نکه څوک دی محمد عن جده د اور نکه دی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نو که عن جدي ولا ضمیر عمر تراجی شي دا واضح ارسال دی محمد تابعی دی عن ابي سوق محمد اب محمد سوق تابعي نو ابي ولا ضمير په عمر تراجه ده لیکن جدي ضمير راځي شي عمر تا نو دا هم ارسال ده پکې ټیک شو کنه ځکه محمد تابعي ده عبد الله بن عمرو العاص رضی الله تعالی عنہ صحابي ده نو په یو صورت کې ارسال جوړیږي او په بل صورت کې انقطاع ته نه جوړیږي دی وجنا دغه سند معتبر نه دی په خبره پوه شوي کنه دا یو ډول شو د محدثین دار قطنی وغیرہ دا سند ته مونږ ګورو چې کوم سند کې عن ابيه عن جده راغله بیا نه د معتبر دا زمایر چې راغلي بیا نه د معتبر او چې کله تفسیر راشي عمر بن شعيب عن محمدنا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه بیا معتبر یعنی اسماء او سر راشی نو معتبر او که زمائر سر راشی نو بیا نه معتبر درې مرای د محققین او محدثین له لکه چې پاره کې امام بخاری رحمت الله علیه امام ترمذی رحمت الله علیه هغه دا روایت بالکل دا سند بالکل معتبر دی پښوی ولی وشعیب قد سمع من جده تصریح کړ دې شعیب د خپل د نیکنه سمع ثابت دی او تابعی زمین مون شعیب تراجه کړو نو دا سمع ثابت دی دا درې رائے شوی د محدثین دا تضعیف چې کوي نو دا غي وجه صدا امام ترمذی رحمت الله علیه فرمای چې کوم خلق تضعیف کوي نو دا غي وجه بل ده دا دا شعیب چې نقل کوي دا خپل د نیکه د کتاب نه وایي کتاب نه وایي د کتاب نه وای نو دا ټیک نه ده ځکه تضعیف وکړو دغه موږ ابتدای مباحث کې ویلو چې طرق د تحمل د حدیث متعدد دي یو پار کې وجدان ده طرق طرق د تحمل د حدیث قرات شیخ علی التلمیذ قرات التلمیذ علی شیخ کتابت شیخ اجازت شیخ پښې خط شیخ اجازت شیخ ویجادا کتاب اومنت پاغه کتاب باندې وای دا مو په تو طرف د تحمل د حدیث کې یو قسم سو ویجادا وا نو دا چې ویجادا کنه پښو دا وجاده د قبيله نه ده بس دا حدیث دا سند چرت راشن معتبر به غیر معتبر قول راجح نه دی په خبر پوه شوې کنه ورو دوباره تکرارن وامه ځکه دا سند بیا بیا براجر وحنا عمر بن شعیب عن ابي عن جدي سند معتبر که غیر معتبر نو محدثینو درې راشي یو راځه دا نه معتبر ذکر نه معتبر اجی زمیر خو یقین عمر تراجی دی جدی والا زمیر شعیب تراجی دی که عمر تراجی دی پت نه لگی کدا عمر تراجی کو نه ارسال جوړیږي شعیب تراجی کو نه شعیب لم یسمع عن جدی او د دې کنه اوریدل نه دی انتتاعی نو په یو صورت کې ارسال ابل صورت کې انقطاع ده دیو نه دا سند معتبر نه دی دویم قول دا چې دا په ابیه او جدیه راشي بیا نه ده معتبر عن محمد شعيب عن محمد عن عبد الله بن عمرو عمرو العاص رضی الله عنه بیا معتبر او د محققین او محدثین په هغه کې امام ترمذی امام بخاری دا معتبر دی ځکه د ابي ولا زمير په عمر تراجه او جدي ولا زمير شعيب تراجه او شعيب قد سمع عن جده امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي دا باز خلک تضعیف ولیکي په تصدیق وجه ذکر کوي هغه دا چې دې نقل کوي د خپل د نیکه د کتاب نه نو څوک دا اجازه نه مانی نو ځکه هغه تضعیف کوي لیکن طرق د تعامل د حدیث پنځو هغه کې قرات التلمیذ علی الشیخ قرات الشیخ علی التلمیذ او اجازتا مشافعتا مزاد کې خو ټیک دا خو دا نقصد د سره لګی نه خبر پوه شوي او د دې ګڼ جوابونه کولو لیکن ټول نه راجع جواب د قاسم رحمت الله علیه ناقصا مدرج من الراوی ابن ماجه کې وګوره ناقصه ټکه پکې نشته دا راوی ځان لا ټکه کوم بلې نه بوجو شو ناقصه کې خبرونه مرتين ثابت دي مرتن واحدتن ثابت بینی تر روایت په ابن ماجه کې راغلي او مسند احمد کې راغلي مسند احمد کې ابن ماجه کې مرتين بالکل اشته ده دا ناقصه اشته ده نو زاده زاده باندې ښکارو چې دا نبی اسلام ظلم عصا وای او احنا په تجایز وای احنا په جایز کوم ځای کې ویلې احنا په چې دا یو سړی څلور ځله غسل د عزا او کوي او څلور ځله ته سنت وای تعدا وظلما دا تعدیدا ذل به دی سنت په درې ځله باندې ادا کیږي سړی ونه څلور ځله باندې کیږي تعدا او ظلم ها عقیده دا غنه ده لیکن نه پوه دی درې ځله باندې څلور ځله وینځل اجداري چې ما درې ځله باندې نه دی وینځل نه څو ځله وینځي سلور زره خو خیر خدا چې ما دو زره وینځل درې ځل استعمالې نو دا جایز دی خوښوي دا جایز دی حتین مرتین د نبی رسول الله نو ثابت شونه د موږ تعالی او ظلم څنګه ویل ناقصه شته ده مدرج من راوی توزع مرتين مرتين نبی اسلام غسل د اندامونو کړ دو دو زله او دو دو زله نه غسل د اندامونو کړ دو دو زله باندې دیم روایت قال لنا ابن عباس اتحبون نوريكم تاسو خو خلا چې تاسو خېمه للامساک ولا روزس کوي یو لاس باندې خپلونی او للامساک ټولو ورځي خپل لاس باندې کوواجو دا خو غسل دا مرسل مزل سره شي اشته ده غسل د ټولو اندامونو یو یو ځل باندې خو په طریقې د تیل لګول باندې نه چې لغواني تیل سره راوخلي دا چې مالش کی دا لغواني وګ باندې دا چې مالش کول نه کم از کم اصابت د قطرات وی چې غسل جوړ شي زما په خبر پوه شو دومره تیل معمولی غواني راوخلي هغه تیل باندې چې مسو دا د وګ د دا مسنه دا د اعظم مسنه دا خبره ده چې دا د غسل نو غسل کې مراتب کم از کم ساس کې راشي مسا کول سره به کار نه کیږي بلکې غسل چې جوړ شي غسل علی کېږي چې سب الماش او بو وبایول شي فی الفرق بین المزمزه والاستنشاق دخلت یعنی علی النبی صلی الله علیه وسلم عبدس کل والما یسیل من وجهه ولحیته علی صدره غسل دې ته ویل کی چې مخ باندې قوا چړي او په ګره باندې مبارک باندې او په سینه مبارک باندې وګو د شوبې دي هاذا غسل مخلو باندې تیلو په شان کار نه کوي د توبو دی غسل په کار دی فرایتو یفصلو بین المزمزه والاستنشاق مزمزه جدا کړي وا استنشاق جدا کړو او مزمزه جدا په درې غرفاتو باندې استنشاق جدا په درې غرفاتو باندې او دا اولاد طریقه ده عند الاحناف تر اخراج الماء من الارض دا په کب سره باندې کې په ګوتو سره باندې انا دی ورره رسول الله قال اذا توزعتكم او دغه کې فل يجعل في انفي ما کوزي کې دی بواچي او بو اچول دا استنشاق شو بیا ثم لینتصر بیا انتصار دی کی اخراج دی کی ما ما کان فی الانف اوس دی کی کوم بوی هغه دی خارج کی وایي هغه ساروی نه دغه چې دی خارج کی انسان بیا بیستعار کلاش باید دی خارج کی وایي او مې چې څه ګندګي وي په ګوت لري کول ټیک ده دا د اخراج طریقه ده ان حالت د سام د بیا ډیر مبالغه نه د پکار از درجه د پوز فلار باندې خلق تو ګورا شي نور کې خه مبالغه پکار ده ها کله د روزي حالت د بیا ډیر مبالغه په استنشاق نه د پکار از دانه چې حلق تو ګورا شي یا مطلب دا او فی وفد بین المنتفق هغه جرګه تل کنه هغه جرګه کې یو زهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الى رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ نبی علیہ السلام باندې رالو کو ترالو نو فلم نسا دفو فی منزله مونږونه مونته نبی اسلام په کور کې چې ته بار تشریف وړو کور کې نو وصادفنا عاشم المؤمنین ام المؤمنین عاشر ذلنا مون سره ملاو شو نبی اسلامونه هغه لوخي چې پاره کې کجوري زمونږ د پاره مخکې حلوا موږ وخوړه خزیره وخوړه او بیا تمرات موږ ته کې خو دې شو ثم جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا طریق نبی اسلام تشریف راړ فقال سبتم شیانا نبی اسلام تاسو سو خوړه اکرام تاسو شو و امر لكم بشيء که خړل دي تاسو صبر شوي فراغ مراک انتظام شوي قال فقلنا نعم يا رسول الله موږ زموږ ډیر اکرام شوي مخکې مونږه خزیره او خورا بیا کجوري او خورې مونږه ماړې زموږ ډیر اکرام او ملممن کړی مونږ ناس نبی اسلام سره په بینا نحنو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوس نبی اسلام سره ناسو اذ دفع الراعي غنمه الى المراح نبوت راعي د نبی اسلام ګړي بيزي د نبی اسلام چراغا تا دا دعوت د مخکنه خبره د وروسته خبره دعوت شروع کړي او نبی اسلام بیا ګړي ساتلی دعوت نه بعد نبی اسلام دنیا کار نه کړي خیر وخت دی خیر نه وخت دنیا کاری کړي مولای نه بعد چې د دنیا کسب نه کوي دا چا ویلي دنیا کسب کو خلق ته لازمنه ده ها خپل وخت مو خرابو چې سبق په وخت کې نسوار کوي پښوی دنیا ګټم دنیا مو ګټه کدا مخې نه بغټل دا خو طریقه ده چې بل سره ورته مزاربت باندې ورته او سامل مور کو ته چې ټولې تخته هغه مزاربت وکړه چې په خپل ویني پښوی ایمان بل غیب راوړی مزاربت نه راغی تعالی پیسې ډېر درکو پنځه لاکو کې پنځه پنځه زره ورکړي اری ایمان بل غیب دی هغه پنځه زره ورکولو پس پنځه زره خپل جیب کې ورکړي زه خپل کار په دوبه ته ځه امریکې ته ځه یو ډبل شا جوړ شو ډبل شا مخکې مشاو رسوم شاو اری اذا د مزاربت په دی وخت کې دا د دغه وخت دی د ډرور لګاډي ورکی تل څه نه ورته هر وخت ورپسې بګر معلومات پکاري ایماندار خلک ډېر کم دي په خپل سترګو وینا کار کو لوګو کې مله پر پتا شي خملګری لور کا چې هغه پیسې ورکی تل مزدوریو کې مزاربت باندې نیم سای ته بشي نیم هغه شي یا خپل تدریس نه علاوه یو ګنټه دو ګنټه خپل دنیوي مفاد کې کار کې لګیا کیږي هغه یو ګنټه کې مله اخره جوړ شي الله قادر پدې دې چې الله سو ګنټو کې الله رزق ورکړي په یو ګنټه کې ورکول شي د دکاندارانو ټول ګاګ نه سار نه تر ماغه پر ور کولا کوي نه سب یو سره راځي خوښي هغه باندې شیخ خرج کیو کا الله وکړي یعنی ستا بیزی دو بچی راوړی دی که یو بچی راوړی نر راوړی دی که خزه راوړی دی دا معنا نه ده ما ولدتا یا فلانا راعی دی کنه ده نبی الاسلام ما ولدتا یا فلانا او اسپن کیا ما ولدتا ان کم عدد ولتا یعنی تا بيدي دو بچی راوړ یو بچی راوړې دو بچی راوړ قال فهمت جی یو یو بچی راوړ قال فذبح لنا مکان عشاتنا د دې یوې بيدي دا یوې بچی په عوض کې موږ د پاره یو بيزه حلاله کا چې موږ غوخه وکړو پوه شوې نو کله کله دا شي چې سړی د ملما مخکې شرک حلالو نو ملما وای موږ د پاجي مال موږ تکلیف وکړو نو نبی اسلام ثم قال لا تحزبن ولم يقل لا تزعنا من اجلك ذبحنا دا تاسو دا ګمان مو کوي چې موږ تاسو پر حلالو زموږ قانون دا دی چې د سلو نه زیات د بيدې نه ساتم د شکل بيدلنګ شي او دوه شي راځي مونږ به څو بيځه اعلانو او که یو بچی راړي نه یو بيځه اعلانو نو تاسو ملمانه تاسو مونږ خره زمونږ مطلب دا چې تمر مال ډیروم نه ډیروم نه چې بس ډیروم ما ډیروم مړیږي نه پښوی سب مقدار پوری شي قدر کوت جوړ شي دنیا ژوند تیریږي قرض نه خپل دنیا ژوند تیریږي وشوی دانه چې بس غټما غټما دا دنیا هڅو پر کول نشي لنا غنم مئات سل دانی دي سل لا نزد لا نريد ان تزيد من اراده نه کو چې د سل نه زیات شي بس سل من د پر کافي زمون قائد صاحب رحمت الله علیه د 1500 چرګوړي براوست چرګوړي 1500 نو چرګوړي براوست خو جلی کې نو هغه بلوي شو وړي کې براوست لوی بشو نو جلی کې هغه د 1500 چرګانو هغه به واچولې خرڅ به کړ نو لوی بشو بیا درمه موسم راغی نو بیا ټول به خرڅ نو بس هغه سرونه سر به وګټل سو روپۍ ګټلې او بیا نور هغه سره د قایص وخت دی دا چې معمولی غوانه صنعت چې اشتغال د علم لپاره نقصان دی نه موټر اخلم ټکټر اخلم فلان کې شي اخلم بیا فاوس ځون پځې بیا علم کوم ځای کولی بقدر کفاف دا بهتر ژوند د علم حفاظت لپاره اګه ځان متمول جوړ کې ډیر مالدار کېږم چودري کېږم بیا چودري سره علم نه جوړي په ژوندۍ بیا په تدریس پاتې شي معاملې خپل گزارې نبی اسلام سلو زیات دي دي دي ساتلي لا نريد ان تزيد دا سلو باندې موږ گزاره کې زیات لساتم دا بعد نبوت خبره ده بعد الدعوت خبره بعد دعوت هم نبی اسلام خپل روزي ګټلو لپاره ترقه کړې او په خپل د کار کول د الله د دین کار کول او راعي ورته ساتل تنخواه ولا ورته فایزا ولد راعي بهمتنا راعي بزراړي راعي نه راعي راعي کنده غړي بزراړي نو ذبحنا مکانا شاته خبر پوه شو دا امت کې خبرې وشوې دا څومره خبرې اترې وشوې نه بیا د سړی دوستان سره معلم سره تعلق جوړیږي دې بیا تاسو نه کوي قال قلت يا رسول الله ان لي امراتنا زما ببلا وان في لسان يا شيا دغه په جيب کې ستدي جيب وکړه جواب ډیر ضرورت دی اولی منها ولد او داغه نه ماته بچیم پیدا شوی دي نو جدا کول هم نه غواړم پښې دا نبی اسلام اول د بلتون امر ورکړ طلقها دا په چې مرګ باندې ونی ویني بیا په تبا خوشالي پښې طلقها نه نه نه تاسو نه کوم تلا څنګه نه نه جی وخت می تیر شوی په ځخه ته کو زارو شکل جواب باندې پوه شوی نبی رسول الله اول وجه امر وکړ تلقها د معمولی خبر باندې کو طلاق نه او نه نبی رسول الله شان دا وخت سره دې غوسه نه نبی رسول الله وزن کړ تلقها نه چې طلاق مې خو نه نو طلاقې نه نو بیا امر ورته کو نصیحت ورته وکړه فمرها یقول عزها وعظ نصیحت ورته وکړه وعظ نصیحت فإن يكون فيها خير فستفعلي کاغه کې خیر وي نو د خاون نصیحت به قبلې پښوی ولا تزرب الزعینا تا کا کذر بک امیتا کا تخپل زعینا چلا ځان سره ګرځي هر وخت په گاډي کې ګرځي کړه خزاله دا چې موټه کوله د وین چې پښا په خبرو پوه شو عقل من سره هغه شی چې د سړي ضرورت ورته حاصل ضرورت ورته وي هغه نه ځای کوي په وهلو باندې فشو د ورځې واه شپې بیا مینت کو دا خبره نه ده فقلت يا رسول الله بني عن الوضوء ما له الوضوء طريقه او قال اسبغ الوضوء پورا او د سکا وخلل بين الاصابع خلال کا پمز د کوتو کې وبالغ الاستنشاق